بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی الف لام میم د دې په معنا او مفهوم الله پاک ډیر ښه پوهیږي او له خپل دغه مغلوبوالي نه وروسته به په څو کلونو کې د نن هغوی برلاسي شي یوازې د الله پاک واک دی مخکې هم او په وروسته کې هم او هغه به هغه ورځ وي چې کله د الله پاک په بخښل شوي بری باندې مسلمانان خوشحالي وکړي بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم الله جل جلاله مرسته په برخه کوي چاته چې خوښه شي او هغه برلاسی او رحیم دی آیا هغوی کله په خپل ځان کې غور او فکر نه دی کړی الله پاک ځمکه او آسمانونه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي په حقه او د یوې ټاکلې مودې لپاره پیدا کړي دي خو زیاتره خلک د خپل رب له ملاقات نه منکر دي او آیا دغه خلک کله په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې دوی ته دغو خلکو عاقبت په نظر ورغلی وای چې له دوی نه مخکې تېر شوي دي هغوی له دوی نه زیات قوي وو هغوی ځمکه ښه سپړلې وه او هغه یې ښه ودانه کړې وه چې دوی هغومره نه دا ودانه کړي هغه ته دغه پیغمبران له څرګندو نښانو سره راغلل نو الله پاک خو پر هغه باندې ظلم کوونکی نه وو او هغه په خپل پر خپل ځان ظلم کاوه ثم كان عاقبة الذين أساءوا د هغو په انګېرل شویو شریکانو کې به هېڅوک د هغو سپارښتګر نه وي او هغوی به له خپلو شریکانو څخه منکر شي ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون او کوم کسان چې کافر شوي دي او زموږ آیاتونه او زموږ ملاقات درواغ ګڼلی دی هغوی به په عذاب کې حاضر کړای شي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون نو د الله پاک تسبیح وکړئ کله چې تاسو ما خام کوئ او کله چې سهار کوئ وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون په آسمانونو او ځمکه کې دا موږ لپاره ثنا ستاینه ده او دغه تسبیح وکړئ مازیګر او کله چې پر تاسې د ماسپښین وخت راځي ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون دا غل نشانونه دا دي چې هغه تاسو له خاورې څخه پیدا کړئ نو تاسو بشر یاستئ په ناڅاپي توګه په ځمکه کې خوځېږئ او دغه لنښانو ته بله دا ده چې هغه ستاسې لپاره هم دا ستاسې له جنس نه مېرمنې پیدا کړي تر څو چې تاسې له هغو سره آرام ترلاسه کړئ او ستاسې ښځې او خاوند په منځ کې مینه او خواخوږي پیدا کړه په باوري توګه په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې غور او فکر کوي او دغه لنې خامود ته د شپې او ورځې ستاسې د کېدل او ستاسې دغه د فضل لټول دي په باوري توګه په دې کې د هغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې په غور سره اوري ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض وبعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون او دغه له نښانو څخه دا ده چې هغه تاسو ته د برېښنا ځلا د ښي له ویرې سره هم او له تمې سره هم او له آسمانه اوبه وروي بیا د هغو په وسیله ځمکې ته د هغې له مرګه وروسته ژوند بښي په باور کې دغو خلکو لپاره ډېرې نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون او دغه له خاموت صدا ده چې آسمان او زمکه دغه په حکم ټینګ دي بیا څنګه چې هغه تاج تل زمکه نه بلنه درکړه فقط په هم دی یو ناربت تاسو په ناڅاپي توګه راوځي آیا ستاسو له هغو څخه چې ستاسو په ملکیت کې دي ځینې غلامان داسې نشته چې زموږ په درکړای شوي مال او شتمنۍ کې له تاسو سره مساوي برخه وال وي او تاسو له هغو نه هماغسې وویرېږئ لکه څنګه چې په خپلو منځو کې له خپلو سیالانو نه ویرېږئ په دې توګه موږ آیاتونه څرګند وړاندې کوو د هغو خلکو لپاره چې له پوهې نه کار اخلي